خدای دی وی کله اجازان راولی پښین ده سمل اذان کی ولا کم ذکر مستحب دی دی کی پدو حیثیتونو اختلاف تی او ود اختلاف دی حیثیت دی چی ایا دغه الفاظ دوه وندي او کله دې کې صدا الفاظ تبدیل شي او دویمه مسله دا ده چې سهمي چې کوم الفاظ وایي د دې حکم سره استحباب دی کو وجوب دی د خدای یو خبره دا ورنه صاف کړ چې باب ما استحب للرجول دا امور چې مستحب للرجول دا مستحب او مستثنیات پکې نه وي ورپسې وایا او دغه مطلب چې دی د بعض الناس دی روسي روسي وي وایا درود هم راغی او دعا اللهم آتنا من وسیله والفضیله دغه دعا دا یو منظر ده په جنت کې نه دی مناسب دی چا د پاره دی کندې او باندې عبادت الله نه زما امید ده چې د بداوی ما چا چې او طرف کلمه د پاره وسیله حلت لو شفاعت نو ثابت شوی دی پر ما شفاعت هر کله چې یو عبادت دی او هغه عبادت دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دغه مقام د شفاعت کبرا دی نو بیا د سوال څه مقصد شو ثم صل علی الوسیله دا هڅه متای ټیک دا متین دی خو په اختیاراتو د الله کې د عبد اختیار کې مطعم دی خو وزن یې ډېر سوا دی د مور یې مخته پلو نه دی خامخا بین الخوف والرجاء دی کما خبره چې دی هغه خپل غواړي اوس دا درود ویل او یا دعا د وسیلې چې دا د خدای د قرآن اذان دی قال يا قد فذهب قوما الى هذه الحاسات او هغه حقوق په دورولو دغه الفاظ قید دي ائمه ثلاثه شافعي احمد او مالک هم روایت ده او دا شان چې ابراهيم بن حرم قول دی باجه بن وهرم قول دی چې هو هغه الفاظ هاوني او تکرار د الفاظ نشته دا تکرار د الفاظ نه علاوه نشته دی دغه وخالف فی ذلک آخرون دا آخرون چې دی احناف دی احمد بن حنبل دی امام مالک ته دی اورای روایت دا هم دی چې د ځان سره دوه غلو جوګه هغه الفاظ دي چې هغه د ذکر خاصه دي او کوم الفاظ چې ذکر خاصه نه وي د هغې د دوهراولو څه مناسبت نشته دی حي علی الصلاح حي علی الفلاح چې مؤذن وایي دا د ذکر خاصه نه دی بلکې دعوت او ترغیب دی نو مؤذن خو به وایي ځکه چې خلق له دعوت او کوي ترغیب ورکړي لیکن سامع چاله ترغیب ورکوي الصلاة خير من النوم حبه ذاک بعد دا اول دا خود ذکر خاصن دے دعوت دے ترغیب دے موازنی چوئی خود سامین لترغیب بکی چا صلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم صدقت وبررت بالحق نطقت دار الفاظ منقوص دي قد قامت الصلاة قام حلا دار الفاظ منقوص دي داغت غصة مناسبت دي الفاظ ما خبره مور ده ها هغه څه مناسبت ده دی هو به هو دی اخیار دا ګوره څو چې ګندل ته دي شروع تر دا کتاب 220 سي وی باندې ښا دا کته ځان نه ده دا یو په نقل ده دا ما ذاتی کتاب دی څوک دې ګندل څوک ها ته عبد خپل ته کانه فزا به ونه نو کني ستاسو ما ته وایي ها فقالوا لا تلقوا لي حي على الصلاح فلا معنى لي خط مقصد نشتري معنى دا تذكر خاصة قندي بلکې موازنه چې وي په اغراض او یو اغراض سامي د پاره حاصلي څنګه مې ویل معاذنه کې وي هغه په ساغراز باندې باندې ویل جن ذالک انما یقول معاذنه یدعو به خلق رب دعوت او قیل صلات او قیل الفلاح وسامع لا یقول من ذالک علی جهت دعاء الناس لا ذالک هغه غرض حکمت د سامع خونه حاصلې دا مماثله په جميع کلماتو کې نه ده مراد ده بلکې دا مماثله تر حي علی الصلاة حي علی الفلاح پورې مراد ده تنګینه جميع مثل ما يقول وقد قصد الى ذلك في حديث ابي هريره وينهم او تشهد لفظ راغلی دی ټول نه تشهد پورې مسما یقول وای څنګه تعبیر نه تشهد پورې مسما یقول شو پسې وایا حال کې دغه دی نه فما حدثنا ابن ابي داود هغه د ابن ابي داود په دې روایت کې راغلی دی چې لا حول ولا قوت ویل دی او په دې باندې تعليل دی اما جواب ما حدثنا دغه دی وایي یې پالیم باندې بدل شوله بیا چې قای ساکنین راله په مابین دری صدیو کې نسلونه جوړ شو دا یو دور و چې عربي ویل کېدله او د هغې وضاحت به په فارسي کېده چې دا دواړه زبانونه محفوظ دي زمونږ په دې ملکنډ ډويژن کې مې دا طريقه کار وه، ښکته نه چې راپسې دا خلک راوختل نو انګريزي ويي او په اردو يې بيا څه کوي ها وضاحت کوي نو د عربۍ په ځای څه شوه انګريزي شوله او د فارسۍ په ځای به څه شوله اردو شوله او الله دې زمونږ په حالاتو باندې رحم وکړي. اے ربا د دې دعوت قامه او د صلات قائمه ورکا محمد ته وسیله ولګرا مقام محمود عطا او عطا وجدا او سروت پر دعوت تامه دې څنګه دعوت تامه دې الله اکبر هغه څه شریک په علم کې نشته په تصرف کې نشته په دعا کې نشته په عبادت کې نشته صلی الله علیه وسلم جهاد اربع شتان قشلا یمینا و شمالنا خدامن و خلفان د یو ملک مملکت سبا شروع شي اذان نه ویل کیږي تدریجن پسې چلیږي ماسپښین چې په کم ټیم کې داخل شي نو د سا سلسله ختم شي به د ماسپخین اذان شروع شي دا سلسله تدریجا چلیږي مازدیګر د اذان نه چې کله شروع شي بیا دا سلسله سم په یو مملکت کې استرالیا کې چلیږي انډیا کې چلیږي امریکا کې چلیږي د سلوار روس ترکیه په ټول دنیا کې چلیږي بیا هغه ملکونه تاسو ته ویم ان شاء الله ترمذی کې بخاری کې دا دعوت تامه دی دی د سهار نه شروع کیږي په چوبیس ګنټې کې چېرته داسې ټیم نه راځي خو چې په یو مملکت د مملکتونو کې اذان نه وي الله جل شانه دې برکت برابر کړي یا می دعوت ته او د وسیلې تحقیق می تاسو ته کړی دی، وسیله مصدر دی، ما یتقرب به ته ویل کیږي، مقام محمود ما توصیف د حال متعلقه دی، ما یحمدک فی الاولون والاخرون چا مقام د شفاعت کبرا دی، نو دا ذکر هم منقول شو دی وایا الله دا وخت شپې را تاندې د ورځې د ختمې دوره واسوات دعاتک او حضور صلاتک سپیندي نو دوانو مور تب ګوره هم استقبال الليل تانو استقبال النهار تا نه استدبار النهار چې دی په غروب شمس دی او استقبال الليل چې دی دا په ظهور د تیاری دی چې مشرق تم طرف ته تیاری شي او د مغرب طرف ته نور پناه شي نو غیر مقلد حیوان توایا چې کله نور پریوتو او کوي چې دعوت چا دا ورکړي وي نو ځان نه به دعوت وکړي حي علی الصلاه ځان ته وایي چې په زمان زمان دا مې توجیه ده چې سیدا احمد حسن پوری ذکر کړی دیوی مسئلے تا مصنف تعرض کئی چې دا ذکر په مرتبه د نزد کې دی کو په مرتبه د وجود کې دی او د خدای مرده پاره ولی قرینه دی استحباب شتا دی ولی ها صدا قرینه دی استحباب وکان حجتهم فی ذلک وایا او دا یې خواږه وي ده قرینه څنګه شو قرینه په دې لحاظ شو ده چې رسول الله اسلام په دې کې مماثلت تر کړی دی او دا مماثلت واجب دی نو رسول الله اسلام مماثلت نه تر کړی ده مثلا